بسم الله الرحمن الرحیم محترمه ته خو الحمدلله الله رب العالمین د قرآن او حدیث په حقیقت هم پوه کړی او دغه رنګه په دعوت د اسلام او جهاد کې مو هم وختونه تیر شوي دي لکه په تاسو لکه تاسو په امارت کې اسلام ته دعوت ورکاوی او جهاد مو کاوی او بیا چې کله امارتیان مرتد کافر شول بیا له هغه څخه وروسته تاسو په تحریک طالبان پاکستان کې اسلام ته دعوت ورکاوی او جهاد مو کاوی او بیا چې کله تحریک طالبان پاکستان والا مرتد شول بیا له هغه څخه وروسته اسلامي خلافت رالی په هغه کې هم تاسو قرآن او حدیث ته دعوت ورکاوئ او جهاد مو کاوئ او بیا تر اوسه پورې الحمدلله د قرآن او حدیث په دفاع کې د هر باطل فرست د وخت د فرعون او ابو جهل او کعب بن اشرف او عبدالله بن ابی بن سلول و مقابلې ته د الله عز وجل په نصرت سره مضبوط ولاړ یاست او الله دې نور استقامت هم درکړي او الله دې لمر سره اخر خاتمه پر ایمان کا د قران او حدیث پر رڼا کې د ننه او د دې خپل تجربې او موافق کم څه چې تا ته کم څه چې تا په د خپل سترګو په د دعوتونو او جهادونو کې لیدلې دي نو د دې ټولو پر رڼا کې د ننه کم شي تا ته ډیر خطرناک تر معلوم سوی ده یعنی یو داسې شی چې د هغه له وجې نن اکثره امت په کفر او ارتداد او شرک کې واقع ده او اکثر امت په حالت د کفر کې مړ کیږي یعنې دنیا او آخرت یې دواړه تباه او برباد دي نو دا شی موږ د قرآن او حدیث په رڼا کې د ننه ذکر کړه نو که چا عمل په وکړي د هغه به هم د اسلام په رڼا کې دننه د الله په توحید کې زندګي تېره سي او اخر خاتمې ته یې هم امید سته چې پر ایمان سي ځکه چې الله عز وجل وایي فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسې مه مرئ مګر په داسې حال کې چې مسلمانان یاست او ستاسو به هم غاړې خلاصې شي یعنې مسؤلیت به هم له غاړې واوړي ځکه چې الله عز وجل ویلي دي بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ورسوه هغه څه چې نازل شوي دي تا ته له طرفه طرف ستا څخه او که ته داسې ونه کړې نو نه درسولی تا هیڅ پیغام د الله عز وجل او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بلغ عني ولو آیتا ورسوي له ما که څه هم یو آیات جزاک الله خیرا Mm-hmm.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 ټولې به اور ته ځي او زما امت به درې اویا ډلې شي یوه ډله به جنت ته ځي دا نورې ټولې به اور ته ځي نو له رسول الله څخه پوښتنه وشوه چې هغه جنتي ډله به سړی پر څه پیژني نو نبی علیه السلام ورته وویل پر دغه لاره او طریقه به را روان وي چې زه او زما اصحاب پر روان دیو نو دا خلاص شو نو هغه ناقضات د اسلام خو ډیر دي چې دا وخت د هغوی له وجې خلک په قسم قسم کفریاتو او شرکیاتو کې واقع دي څوک د یوه ناقض له وجهې او څوک د بل ناقض له وجې د مثال په ډول څوک د شرکي وایستو له وجې چې الله ته شرکي وایستې جوړوي او څوک د ښکاره کافر ته د کافر نه ویلو په وجه او څوک د قرآن او حدیث پورې د استهزاء له وجې چې ټوکې او استهزاء ورپورې کوي او څوک د قرآن او حدیث سره د بغض کولو له وجې څوک د پیرپرستۍ له وجې او څوک د مسلمانانو په مقابل کې له کفارو سره د کومک کولو له وجې او څوک د سحر له وجې او څوک د قرآن او حدیث څخه د اعراض کولو له وجې او څوک د الله او یا رسول او یا ملائکه او یا اصحابه ته د شکنځلو کولو له وجې او څوک د قوم فرستی له وجهې او څوک د وطن فرستی له وجهې او څوک د قرآن او حدیث څخه بغیر د نورو قوانینو ته د فیصلې کولو له وجې وغیره چې نورې قوانینو ته فیصلې وړي وغیره نور ناقضات هم په سلګونو دي خو د دې ټولو ناقضاتو مور کومه ده چې دا ټول ناقضات د هغې له وجې په انسان کې راځي او د دا ټولو ناقضاتو بنیاد هغه ده نو د دا ټولو ناقضاتو مور به د قرآن او حدیث په رڼا کې چې څونه معلومات ما ته الله راکړي دي درته بیان کم ان شاء الله بېشک الله داسې پیغمبر را لېږلی ده داسې ښکاره واضح دلایل یې راوړي دي چې ټوله دنیا یې روښانه کړې ده او په یو صحیح حدیث د دارمي کښې داسې راغلي دي، ابوذر رضی الله عنه ورته ووئيل، اې د الله رسوله! تا ته څنګه فتح ولګېده چې ته د الله نبي شوې او د الله د طرفه پر تا باندې وحې نازله شوه، نو د نبي عليه السلام د نبوت نخښې خو ډېرې وې او یوه لویه نخشه پکښې دا وله چې زه په یو چې زه په ځان پوه شوم چې زه د الله نبی جوړېږم او ما ته ډېر غټ کار راسپارل کېږي هغه دا وه چې زه د مکې په یو خړ یا څوک مانده او څوک نیز ورته وایي په دې کښې روان ولم نو په دې کښې یو دوه ملائک راغلل نو دا یو ملائک په هوا کې کښېناستی او دا بل ملائک لاندې ځمکې ته راکښته شوی په شکل د انسانانو باندې دي دا لاندې ملائک چې کومه ده له دې سره تله ده چې څوک ترازو ورته وایي نو له هغه لوړې بر ملائک څخه یې پوښتنه وکړه چې دا هغه سړی ده چې الله یې نبی رالیږي نو هغې ورته ووایه اشاره وکړه چې دا هم هغه سړی ده نو هغه لوړ بر ملایک ورته وویل چې ویې نیسه په دا تله کښې یې واچوه نو نبي علیه السلام وایي چې زه یې راونیولم او په دا تله کښې یې واچولم او یو بل سړی یې راوستی هغه یې د تلې په دا بله خوا کې واچاوی نو زه یې ورسره وتللم نو زه پرې دروند شولم نو بیا هغه بار لوړ ملایک ورته وویل له لاسو کسانو سره یې وتله نو بیا یې زه له لاسو کسانو سره وتللم بیا زه ورباندې دروند شولم بیا یې ورته وویل له سلو کسانو سره یې وتله نو سل کسان یې د تلې په ابله خوا کې واچول بیا زه ورباندې دروند شوم او بیا یې ورته وویل له زرو کسانو سره یې وتله نو بیا یې زه د تلې په یوه خوا کښې واچولم او زر کسان یې د تلې په ابل طرف کښې ور واچول نو زما خوا ډېره درنه شوه هغه د زرو کسانو خوا دومره سپکه فورته ولاړه چې ما ویل دا خلک را باندې تویه نه شي نو هغه لوړ بر ملایک ورته وویل نورې پرېږده لو وزنته بامته لرجحها که ته دا سړی له خپل ټول امت سره وتلې نو دا سړی پر خپل ټول امت باندې هم درنیږي ورباندې دروند ده دا خلاص شوه نو تاسو ګورئ ای ملګرو لکه څنګه چې نبی علیه السلام پر ټول امت باندې دروند ده دغه رنګه د نبی علیه السلام خبره هم د ټول امت پر خبرو باندې درنه ده دویم دا نبی علیه السلام وایي زه مکه مکرمه کې روان وم غار حرا ته تلم نو په دې کې یو کاڼی ده ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله سلام دی پر تا باندې د الله رسوله او بل د نبوت څخه مخکې یو کاڼی پر ما باندې سلام اچاوی نبی علیه السلام وایي هغه کاڼی زه اوس هم پیژنم چې زه نبی شوی نه وم هغه پر ما باندې سلام اچاوی او چې نبی علیه السلام به غار حرا ته تلو کاڼو او ونو به سلامونه ورباندې اچول له څه څخه له کوم شي څخه چې منع کړاس له هغه څخه منع سي تر دغه حد پورې الله د دې خپل پیغمبر تعبیداری پر بندگانو فرض کړې ده که یو څوک ځان ته مسلمان هم وایي خو د خپلو فیصلو په حل کولو کې دغه پیغمبر حکیم نه جوړوي نو داس کس ته الله کافر ویلی دی او که چیرې یو څوک د خپلې فیصلې په حل کولو کې رسول الله حکیم جوړ کړي په رسول الله فیصله وکړي خو وروسته دا فیصله لږ ورباندې بوج سي نو داسې کس ته هم الله کافر ویلي دي بلکې په هغه صورت کې بس خالص سړی مسلمان پاتې کیږي چې د قرآن او حدیث فیصله ښه د زړه په خوشحالي سره قبوله کړي او الله عز وجل ویلي دي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم پس ودی ویریږي هغه کسان چې هغه مخالفت کوي له امره د رسول الله څخه دا چې وبرسیږي دوی ته فتنه او یا به ورسیږي دوی ته عذاب دردناک فتنه څه معنا فتنه الله به دا سړی کافر کی یا به یې منافق کی یا به یې په زړه مهر ولګوي یا به یې په ناحقه قتلو اخته کی کم څوک چې د رسول الله له خبرې مخالفت کوي د رسول الله خبرې ته صحیح غاړه نه ږدي او د رسول الله له خبرو سره کښتیا کوي نو دی دا کوږ انسان به الله دا کاږه انسانان او دا کوږ انسان به الله په دغه رنګه افت باندې اخته کوي او د دې پیغمبر قول او فعل ته الله دومره لویه مرتبه او لوی شان ورکړی ده که د دې پیغمبر قول او فعل څوک پریږدي او د بل چا قول او فعل او طریقه پسې روان شي نو داسې خلکو ته الله کافران ویلي دي یعنی یو چاته چې د رسول الله پر یو سنت طریقه د قرآن آیات یا حدیث دلیل پیش سي نو دی د دې په مقابل کې وایي چې زموږ د فلار او نیکه خو دا طریقه نه وه او یا زموږ په مذهب یا منهج یا قانون کې خو داسې نه دي راغلي یا زموږ مشران خو بیا داسې کوي ولې زموږ مشران نه پوهېدل ولې هغوی له الله څخه نه ویرېدل ولې هغوی علما نه ول ولې هغوی د نبی علیه السلام طریقه نه پیژندله یا دا خو د فلانکي امام د مذهب خبره ده چې ته یې کوې یا په آیات او حدیث کې تعویل کوي د خپل امام د خبرې برابرولو لپاره نو پر داسې خلکو الله د کفر فتوا لګولې ده چې دا کافران دي قال الله تعالی ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله وی بعضې له خلکو هغه خلک دي چې جګړه کوي په توحید د الله کې بې له علمه علم خو نسته ورسره او نه پر هدایت ورسره ده ولا کتاب منیر او نه روښانه دلیل ورسره ده ځکه چې روښانه دلیل خو د قرآن او حدیث وي نو له ده سره هغه نسته بلکې له دوی سره کم دلایل دي نو تاسو د دوی دلایلو ته غوږ شئ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله الله رب العالمین وای کله چې وویل سی و دي خلکو ته چې ته دغه څه تابعداري وکړي چې الله نازل کړي دي الله څه نازل کړي دي قران او حدیث چې تاسو د قران او حدیث تابعداري وکړي نو دی په جواب کې څه وایي قالو دی وای بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا بلکې موږ دغه څه تعبیداری کوو پر کومه طریقه چې موږ خپل خپل پلارونه او نیکه او نیکګان پیدا کړي دي زموږ د خپل د پلار او نیکه طریقه نه پرېږدو یعنی د قرآن او حدیث په مقابل کې د پلار او د نیکه په طریقه پسې ځي الله رب العالمین وای اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر که څه هم شیطان بولی دی و اور و اور لمبې وهونکي ته یعنی الله رب العالمین وای چې شیطان دی د جهنم لارې ته بولي هغه نه پرېږدي د پلار او د نیکه طریقه د قرآن حدیث په مقابل کې نه پرېږدي خو د قرآن حدیث خبره چې هغه دوی جنت ته بیا هغه نه قبلوي وقال الله تعالى الله رب العالمين فبل آيات كواي ويوم يعض الظالم على يديه ورس په قیامت به چکونه لګوي ظالم په خپل دواړو لاسو باندې یعنی خپل دواړه لاسونه به خوري تر دا سنګلو پورې به خوري یقول وایبه یا لیتنی ای هب ای افسوس ده اتخذتم عن رسول سبیلا چې ما نیولې وای له رسول الله سره لار یعنې دې د رسول الله لار مې نیولې وای چې رسول الله څه ویلي وای هغه ما منلي وای د رسول الله په قول او فعل مې عمل کړی وای یا ویلته هی علاقات ده لیتنی هی افسوس ده لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کې ما فلانکی فدوستی سره نه وای نیولی لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني یقینا زه خو ګمرا کړم زه خو ګمرا کړم د قران څخه ورسته لغه چې قران مشترا غلی وای یعنی قران او صحیح حدیث براته ویل کېدل نو ما به هغه نه قبلول بلکې د هغه په مقابل کې به ما د مشرانو لار نه پرېښووه د پلار او د نقه طریقه به مې نه پرېښوده موحدینو به بیان راته کاوی خو ما د قرآن د حدیث د لارې خو ما هغه نه قبلوله بس زه په خپلو مشرانو پسې ولاړم په پلار او نیکه پسې ولاړم د قرآن او حدیث لار مې پرېښودله مشرکان به وای ای کاش موږ ابو جهل په دوستي سره نه وای نیولی او منافقان به وای کاش موږ عبدالله بن ابی بن سلول په دوستي سره نه وای نیولی او یهودیان به وای کاش موږ کعب بن اشرف په دوستي سره نه وای نیولی او د دې امت یهودیان مقلدین به وای کاش موږ د رسول الله سنت طریقې د خپل مذهب او مشرانو او ملایانو لپاره نه وای پرې ایښي او کاش موږ ابا حنیفه په دوستي سره نه وای نیولی نو هلته به بیا ارمانونه وکړي وقال الله تعالی الله رب العالمین په بل آیت کې وایي قل ورته ووایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو یعنی تعالوا راسي تاسو الى کلمتین یو کلمې ته سوائم بیننا و بینکم یو داسې کلمې ته چې هغه برابره وي په مابین زموږ او په مابین ستاسو کښې هغه دا ده الله نعبد الا الله عبادت منه کوو مګر د یو الله به کوو ولا نشرک به شیئا له الله سره به د شي شریک هم نه نسو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نه به نسو بعضي زموږ و بعضو نورو لره الاګان بیل الله څه معنا یعنی به بعضي زموږ و بعضو نورو لره قانون سازان نه جوړوو حرام حلال به یو او بل ته نه سپارو بې دلیله به په یوه او بل پسې نه ځو بلکې د یوه او بل څه به په مسایلو کې دلایل غواړو د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې به د خپلو مشرانو په قول او فعل پسې نه ځو نو لکه څنګه چې په هغه وخت کې رسول الله و يهوديانو ته دا خبره کوله نو موږ اوس هم د دغه امت یهودیانو ته دا خبره کوو مقلدینو ته چې له موږ سره ودې برابرې کلمې ته کښېنئ ځکه د دې امت یهودیان تاسې رسول الله ښودلي یاست تاسې به هم له موږ سره وده کلمې ته کښېنئ چې هغه زموږ ستۍ په مابین کې برابره ده بل نه دا زموږ ستاسو اتفاق او اتحاد نشي راتلی نو الله رب العالمین وای فان تولوا کدی وګرځیدل وینه فان تولوا کدی وګرځیدل یعنی و دې خبره کې غاړه نقش شودله سی بازی به با لبازو نور قانون سازان نه جوړوي او دی ودی تکشې نه نستل نو په قول اشهد باننا مسلمون نو تاسو ورته وایاست چې موږ شاهدي ادا کوو یقینا موږ خو مسلمانان یو موږ خو د قرآن و حدیث پر خبره باندې مضبوط ولاړ یو او ای مقلدینو تاسو خو داسې یاست لکه بعضو بعضو نورو لره له بعضو له بعضو نورو څخه علاګان جوړ کړي دي چې بعضو له بعضو علاګان جوړ کړي دي هغه په دې طریقه چې د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې د خپلو مشرانو او د مذهب د ملایانو قول او فعل پیش کوي او دا خبره کوي چې د علماو خبره منل پکار دي او دلیل ورڅخه غوښتل نه دي پکار نو دا تاسې بعضې نو بعضو له بعضو اللهګان جوړ کړي دي او وقال الله تعالى على رب العالمين په بل آیات کې وایي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل سوي دي و تاسو ته له ربه ستاسو څخه زموږ له ربه موږ ته چی شی رانازل سوي دي خو قرآن او حدیث دي نور څه خو نه دي نو الله وایي د دې تعبیداري وکړي ولا تتبع من دونه اولیاء تاسو له الله څخه ما سوای نور دوستان د ځانو لپاره ما نسی له الله څخه بغیر نور دوستان د ځانو لپاره ما نسی څه معنی یعنی څوک چې تاسو ته د کفر او څوک چې تاسو د کفر او بتانو غیر الله عبادت او بدعات او د نفس خواهشات او تعبیداری ته راغواړي د هغه خبره ممنئ او د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې د خپل مشرانو او ملایانو او مذهب او قانون خبره ما پیش کوي لکه د دې اوسر لکه د دې اوس عصر مقلدین حنفیان وغیره چې دا کار یې کړی ده له الله ما سوا نور دوستان د ځانو لپاره نیولي دي بس د الله یعنې د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې د بل چا په خبره او فعل پسې تلل دا له الله ما سوا بل څوک په دوستي سره نیول دي قلیلا ما تذکرون الله وایي لږ پام خو واخلئ نو هر کله چې دا خبره ثابته شوه چې له رسول الله څخه بغیر د بل چا داسې تعبیداري او فیروي کول لکه د رسول الله چې کیږي دا کفر ده او په دغه رنګه فیروي سړي ته کافر ویل کیږي نو یوه ډله د دې امت یهودیان او د یهودو فیروان او د قرآن او حدیث دشمنان او د رحمان له سیده لارې خطا شوي او د شیطان پر کږو کږو لارو باندې روان د شیطان وروڼه د خپلو خواهشاتو بندګان، نو دغه د مرضي زړو خاوندانو، مقلدینو مشرکانو، دا سوچ وکړئ چې د تقلید لاره خو په قرآن او حدیث کې فره تړله شوې ده او الله تقلید ته شرک او کفر وئیلي دي، نو اوس به څنګه د تقلید د رواوالي او جائزوالي ته د خلاصون یوه لاره فیدا کړو؟ لپاره د دې. چې د رسول الله له فیروي خلک واړوي او د نورو ملایانو فیروان ورڅخه جوړ کړي او لپاره د دې چې د رسول الله حاکمیت ختم شي او د دې په مقابل کې نور ملایان حکیمان پاتې شي چې دې ته شرک فی رسالت ویل کیږي بس د مشرک طبیعت هم دا وي چې د الله له بندګۍ خلک واړوي او د بندګانو بندګان ورڅخه جوړ کړي او دا ارمان به یې پوره نه سي انشاءالله ځکه چې د الله په نصرت سره د قرآن او حدیث زمریان ورپسې دي د تقلید ګیدړان د تواغتو فیروان د بندګانو بندګان به یو ځای هم خپل ځانونه خلاص نه کړي بغیر له دې چې قرآن او حدیث ته پوره تسلیم شي نو دا ظالمان راولاړ شول تقلید یې دوو اقسامو ته تقلید یې دوو اقسامو ته تقسیم کوي ممدوح او بل مضموم ممدوح معنا ښه تقلید مضموم معنا بد تقلید که څه هم تقلید خو مطلق کفر ده ښه او بد نشته پکې خو دا کار دي ظالمانو د دي لپاره وکړي چې بیا به څوک و دوی ته دا نه وایي چې دا تقلید خو شرک ده ولې ئې کوئ نو په جواب کې به دوی ورته وایي چې موږ خو هغه ښه تقلید کوو بس په دا منځ کې به د دوی بت فرستي فعاله وي نو اوس دا مقلدین دا خبره کوي د کوم تقلید رد چې الله په قرآن کې کړی ده هغه خو هغه بد تقلید ده چې هغه ته موږ هم شرک وایو موږ خو هغه ښه تقلید کوو چې هغه جائز ده د مقلدینو په نیز جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب موږ دا مقلدینو ته دا وایو چې چې تاسو په دغه تقلید اخته یاست دا تاسو چې په خپله شرک ورته ویلي دي او بد تقلید یې بولي ځکه چې کله هم تاسو ته پر یو مسله باندې د قرآن آیات او حدیث دلیل پیش سي نو چې کله ستاسو له خواهشه سره نه وي برابر نو تاسو د هغه په جواب کې وایاست چې زموږ د فلار او نیکه خدا طریقه نه وه او یا زموږ په مذهب او منهج او قانون کې خو داسې نه دي راغلي او یا زموږ مشرانو خو بیا داسې ویلي دي ولې هغوی نه پوهېدل ولې هغوی علما نه ول ولې هغوی د نبی علیه السلام طریقه نه پیژندله ولې هغوی د الله څخه نه ویریدل او یا دا خو د فلانکي امام د مذهب خبره ده چې ته یې کوي او یا د خپل او یا د خپل امامانو او مشرانو د خطایانو لپاره د رسول الله خبرې تاویلوي العیاذ بالله نو تاسو خو هم دغه تقلید کوئ ای مقلدینو چې تاسو په خپله داسې تقلید بد بولئ او شرک ورته وایاست یعنې تاسو په خپله فتوا په خپله هم کافران یاست او دویمه خبره چې تاسو دا کوئ خالص د خلکو د دوکه کولو لپاره هغه دا چې موږ خو ممدوح معنا، ښه تقلید کوو. جواب، زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب، موږ وایو په دغه تقلید موږ وایو په دغه تقلید هم تاسو ښه سم کافران یاست او دا ارمان به مو هم پوره نه سي انشاءالله ځکه چې له خپل رب سره په جنګ یاست ضرور به الله عز وجل ذلیله کوي هغه ممدوح تقلید ښه تقلید، مقلدین، دې ته وايي چې یو څوک د یو چا یا یو عالم په خبره عمل کوي او دلیل نه ورڅخه غواړي په دې وجه باندې چې دغه امام په قرآن او حدیث فره بصیرت لري یعنې فقرآن او حدیث ښه پوهیږي نو کوم مطلب چې زما امام له دا قرآن او حدیث څخه اخستی ده هغه زما لپاره قابل اعتماد یعنی زه باور ورباندې لرم نو په دې تقلید کې اوس څه قباحت ده جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب موږ دوی ته دا وایو چې دا هم ښکاره هغه تقلید ده کم تقلید چې یهود او نصارا وو د خپلو ملایانو او فیرانو کاوی ځکه چې د دغه تقلید تعرف داسې ده اول د تقلید لغوي معنا تقلید د قلادې څخه ده چې چاته واچول شي یعنی فخفله غاړه کې فړی اچول او بل ته په لاس کې ورکول لکه حیوان چې چا پر کومه خوا روان کړي پر هغه به ورسره ځي او په شرع کې تقلید دي ته وایي چې عمل کول په خبره د بل چا بې دلیله یعنی یو چا که درته وویل چې دا کار حرام ده یا حلال ده بس ته به یې بس ته به عمل په کوې او داسې به نه ورته وایه چې په کوم دلیل یعنی چې په دې کې د قرآن او حدیث څه حکم ده بلکې خالص به د دغه ملا په خبره عمل کوي بې دلیله او بل تعارف د تقلید دا ده په خپله غاړه کې فړی اچول او له ځانه څخه په زور جاهل جوړول او دا فړی بل چا لره په لاس کې ورکول چې ته څه وایه زه به د هغه تعبیدار یم او ستا د خطا او رسا به طلبګار یم او قرآن او حدیث چې ستا د قول په مقابل کې وي د هغوی تاویل ته به تیار یم نو تاسو ګورئ د دې تقلید له تعارفه ښکاره دا خبره معلومه شوه چې د علم د رسول الله په مقابل کې ودرول شوی او د پیغمبرۍ صفات او درجه ورکړل شوه بلکې تر پیغمبر هم په درجه کې پورته کړل شوی نو اوس چي یو څوک د یو عالم یا مشر دغه رنګه فیروي کوي نو دا سړی مشرک بلل کیږي ځکه د شرک فی الحکمیت او شرک فی رسالت وکي یعنی له رسول الله سره په حکمیت کې بل څوک شریک کوي هغه په دې وجه باندې یوه خبره چې رسول الله وکي نو له رسول الله څخه به فقیه دلیل نه غوښتل کیږي چې دا ولې ځکه چې د رسول الله خبره د عمل لپاره ده د اعتراض لپاره نه ده چې څوک اعتراض ور باندې وکړي د مثال په ډول رسول الله وایي یو وړوکی ماشوم چې شیدې روي او خوري او د ډوډۍ او یا بل شي خوراک یې نه وي شروع کړی او نارینه وي نو د دغه ماشوم میتیازې چې پر یو ځای تویه شي نو د دغه ځای د صفاوالي لپاره چې خالص په اوبو یې مسح کړي یعنې اوبه ورباندې فنا کړي بس کافي ده یعنې که دغه ځای ونه وینځل ونه وینځې فروا نه کوي او که چیرې یو وړې ماشومې زنانه جنکۍ پر یو ځای باندې میتیازې وکړي چې شیدې یې رودلې او بیا که څه هم د ډوډۍ او یا بل شي خوراک یې قابله نه وه نو د دغه ځای د صفاوالي لپاره خالص د اوبو مسح کول کافي نه دي بلکې منځل یې فرض دي نو اوس د رسول الله پر خبره باندې دا سوال نه کیږي چې دا ولې تا فرق د متیازو هلک او نجلۍ وکي همدارنګه رسول الله وایي چې تاسو فایڅې تر بجلکو چې څوک فنډۍ ورته وایي پورته ساتئ او که د چا بجلکې په فایڅو پټې وي نو الله به دغه بجلکې په اور ور وسوځي نو اوس د رسول الله پر خبره باندې دا سوال نشي کېدای چې الله به ولې دا بجله کې په اور ور سوځي او دویم رسول الله وایي د جمع صف سم برابر ودروي او که صف سم ونه دروي نو الله به ستاسو په زړو کې یو د بله نفرت واچوي نو اوس دا سوال نه ورباندې کیږي چې دا نفرت به یې ولې الله په زړو کې ورواچوي وغیره یا دغه رنګه نور ځایونه دا ځکه چې الله وایي وما اتاکم رسول څه چې رسول درکړل فخذوه هغه در ونیسئ عمل په وکړئ وما نهاکم عنه له څه څخه چې منع کړاست فانتهو له هغه څخه منع سئ او اوس به راسو د دې مقابل لوري ته هغه دا چې عالم یوه خبره وکړي له هغه څخه به خامخا دلیل غوښتل کیږي د مثال په ډول چې یو عالم ووایي پایڅې تر بجلکو پورته کوي او که یې نه در پورته کوئ نو الله به یې په اور در وسوځي او یا دا خبره وکړي چې د واړه نر ماشوم او وړې زنانه ماشومې د میتیازو ترمنځ فرق شته وغیره یا دا رنګه هر خبر چې وي نو اوس له دغه عالمه به خامخا دا دلیل غوښتل کیږي چې دا خبره ته په کم دلیل کوې ترڅو دی پر دې خپلو خبرو د قرآن آیات یا حدیث دلیل راوړي چې کله یې د آیات یا حدیث دلیل راوړی بیا به یې خبره منله کیږي تر هغو به یې خبره نه منله کیږي په دغه رنګه ترتیب باندې به نو فرق د پیغمبر او د عامو خلکو راشي لکه عالمان مشران وغیره فه دغه رنګه طریقت چی څوک د علماو او مشرانو خبره منی و دی ته نو د قرآن او حدیث په رڼا کی تعبیداری ویل کیږي فه دغه رنګه تعبیداری نو یو څوک د تقلید له فتنې وچ پاتې کیږي ان شاء الله او که چیرې یو عالم یوه مسئله وکړي چې دا شی حلال ده یا حرام ده یا مستحب ده یا فرض ده او ته دلیل نه ورڅخه غواړې چې دا په کم دلیل بس مطلق د د خبره منې او دا وایي چې د عالم خبره منل فکار دی او دلیل ورڅخه غوښتل نه دی فکار نو دا شرک فی حکمیت شوی او شرک فی رسالت شوی یعنی له رسول الله سره دی په حکمیت کې بل څوک شریک کوي د غرنګ تابعداري چې څوک د مشرانو او ملایانو کوي دا نو په فتنه د شرک کې واقع شوی مشرک شوی ځکه چې له رسول الله څخه بغیر د یو خاص علم یا مشر په باره کې الله داسې نه دی ویلي چې وما اتاکم فلان فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو څه چې پلانکی ملا درکړو هغه در ونیسئ یا پلانکی امام له څه څخه چې یې منع کړاست له هغه منع سئ او بیا خاص که ابا حنیفه کوپې والا څه درکړل هغه در واخلئ او یا که یې له څه څخه منع کړاست له هغه منع سئ یا امام شافعي یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل وغیره یا د مذهب نور ملایان نو بې دلیله خبره به خالص یوازې د رسول الله منله کیږي او بې دلیله خبره به د خلفای راشدینو او نورو صحابه اکرامو هم نه منله کیږي نو دغه اول درس الحمدلله د الله په توفیق سره پر دغه ځای خلاص شو او دا نور بیان به په دویم درس کې وایو ان الله او یو خبره دا چې دغه شرعي دوره پر پنځه بیانه باندې مشتمله ده یعنی په پنځو بیانو کې ان شاء الله برابریږي نو له ټولو اورېدونکو څخه له ټولو ملګرو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې تر پایه واورئ هغه په دې وجه باندې چې کېدای سي ستاسو په زړه کې یو اعتراض وي هغه په یو اړخ کې لا حل شوی وي نو کچيري دا وا نه ورد یعنی کچيري دا وا نه ورېدل شي تر پایه نو بیا به ستاسو یو اعتراض کېدای شي چې پاتې سي نو بیا به اعتراضونه کوي چې دا ګوري ټول مقلدین داسې بولي یا تقلید کفر بولي یا مقلدین مشرکین بولي وغیره نو بیا به بې ځای اعتراضونه نه کوي او چې وایوري ډېره ښه خبره به وي انشاءالله ځکه چې په وروسته کې د مقلدینو موږ یو څوارلس شبهات هم را اخلو او د الله په توفیق سره د هغوی جوابونه هم کوو انشاءالله نو دا کار د الله د رضا دپاره در سره وکړي نو درس اوس فلحاله پر دغه ځای باندې درووس بې دلیله خبره به د خلفای راشدینو او نورو صحابه کرامو هم نه منله کیږي بس دا درس پر دغه ځای باندې درو اخر ده